الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد دجه پر خبر رسیدلی و چې د هجرت دریم کالو د محرم میشوا بنو ثعلبه او بنو محاربه سه اراده ولرله چې په محمد رسول الله باندې عملیات وکي وی وشني د الله نبی له شکل معلومات وشو چې داخله د غلط اراده لري څلور نیم سو مجاهدین ځان سره واخست او زی امر علاقه لورل دشمنان وتښتیدل فتح او غلبه رسول الله له الله ورکړه تقریبا سره پاسه یو مش ال د پاتش مز مز کې به ځکه واقع وشوله غورک په نامه باندې وسړی و چې رسول الله توري راويست او رسول الله لوي چې من یمنعک مني څوک بر زمانه بچ کی ازو ویل الله د الله نبی چې کله تور راواخسته اوس د تاسو مانه څوک بچ کینو وی ویل یا رسول الله خطر والا وجنه مما ستا مقابله کې به درېګم نو جنگ بم نه کوم محرم کې خو جنگ ناروا دی خو چې کله دشمن در باندې عملیات تعرض کوو نو به قران دا جواب کړی دی چې دفاع وکړه ربيع الاول چې کله راغی د مجاهدینو غلبه چې وشوه کعب بن اشرف په نامه باندې يهودي و چې هغه ډېر ورانه شروع کی غلط غلط شیرونه به ویلې رسول الله به عزت نه دا غره ملګرو دا به شروع کړي نو ملګرو لوي ویلې چې څوک به کعب بن اشرف له ودري تیار بشي محمد ابن مسلمه ورته ویلې یا رسول الله زه د سره به سملګری و ابو عفص او حارث ابن عمر ابو نائله وګدا مسره وبسوره له سره ته قلم کې محمد رسول الله مخې لراوړ ورته وي غرسو تکبیر واجونه وکړه کله چې ربيع الثاني جماد الاولى شو نو په دې وخت کې غزوه البحران وشو د مکه ور یو قافله تیرې ده یا څه کسان وجه د رسول الله د وجلو په راغلی و انتم دشمن حاضر نشو یا تکلیدل ولاړو دین ورسته به سریه د زید بن حارثه د مکه مشرکانو په خپل مابین کې دا مصلحت وکړي چې لکه الله ر بند شوي اکمالاتي کارونه راتلې نشي د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه او دا سرمایه خلاصي کې څه بکو نو اسود ابن عبد المطلب په نامه باندې وسره او اسود ابن مطلب وې د بکر ابن وائل د خاندان نه وسره راواله وقشن د عراق په لر لار باندې راتاوش الله رب العزت رسول الله له اطلاع ورکړه نعیم ابن مسعود الاشجعی او سلیت ابن حیان په نامه باندې وسړیو شاول وخت کې شراب جایز و چې شراب وښ کړو دا ټول حال ویل رسول الله له اطلاع ورسېدا سل مجاهدین به شراب ولېګل زی قرد الاخره نو دشمنان و تختیدل صفان ابن امیہ او دغه قافله مال رسول الله له مجاهدین راوړ نو په دې وخت کې درې میاشتې تیرې شوې دي رجب شعبان او رمضان د شوال میاشت رااله د جمعې ورځ وا او شپږم تاریخ د شوالو چې د احد غزا د محمد رسول الله د شونو مابین کې رااله د ډېر غوډه غزا د مسلمانانو لپاره ډېر عظیم درس تقریبا کشر د جون باقی یو سلور چرشنبه ورځ کې بدر راته وشي لیکن ابتدایي حالات غزوه احد احد غزا غزا ولې وي وې ځکه دا د احد د غره په خوا کې واقع شوی د احد یو مشهور غر و مدینه کې ډېر لوی د الله نبی همیشه مثال کې دا ذکر کوو یو ورځ ویلې وې د یو حد شي غر دی او حدا چې زمونږ مسلمانینه ده او هغه زمونږ سره مینه کوي رسول الله په ولاړو دی او خوځېدو وې مخ خوځېګا دا باندې الله نبی ولاړ دی کله چې سړی د مسلمان په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر او کله چې دفن کې به دوه قرات د قرات اندازه علماو ذکر کړی د احد د غرب اندازه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وي کده وحد د غرب اندازه باندې سره زر ما سره پاتې شي وې زبدا په درې ورځو کې دنه دنه ختم کم مګر دومره خبره ده چې کم زما قرض غیر لپاره به پریدم قرض په ادا کم مزیدار غره کې صغره د رسول الله سره ډیره مینه و د الله د نبی سره مینه و رسول الله په مثالونه کې بار بار بیانولو نو غزوه احد په دې مناسبه چې دې غرب د خوا کې وشو دویمه خبره ده چې د کافرانو قومندانان څوک وو ابو سفیان ابن حرب خالد ابن ولید د شاسوارانو مشر ای وخت کې د ایمان نور راوړي عبد الله ابن ربيعه اکرمه ابن ابي جهل صفوان ابن اميه د قومندانانو وجه کې درې خبره به کې دا وشو دوی ویل چې ورزو خو یو درې کار په کار دي دغه به باز خلکو ایمان امراړو ورستا عین ادي وسخ درې زو شمه شو عبد الله بن ربيعه نشه پاتې شو اخر وخت پوري یو کار دا چې موږ به چندر اټول کو ځکه دا جنگ ډېر ګران شی دی د لټو په مسله نه چې ور شروع وشو اقتصادي مسله چې انسان برابر نه ام ګران ده مګر د الله په فضل او کرم سره چې الله د مجاهدینو کومک او تعاون او تایید کوي او په دې جنازه کې ډېری فائدې دي اسلام دې ویل شي ان دې ویل د انفاق کله دې شرعي ذکر کوي او کله دې فائدې ذکر کوي کله دې ترغیب ذکر کوي کله څنګه الله مثالونه ذکر کوي یو روپې په وسو بلکې د سوچند تاسو له زیات درکوم خدای الله په دې دین باندې خرچه وکړي قرض حسن راکې الله فرمایي مال راکې او په دې صدقه باندې سړی رب العالمین له نږدې کېږي ذکر یو تحقیق علماء لیکلی دی چې انسان په کوم شي باندې الله له نږدې کېږي رسول الله فرمایي د شپې په اخر حصہ کې دعا حسن بصری فرمایي منځ کوله قران فرمایي زیاتې سجده کوله حدیث مسند احمد کې راځي رسول الله فرمایي نوافل اهتمام د نوافل او د فرایض نه رسا عبد الله بن مسعود فرمایي قران او حدیث کې دم راځي په صدقه باندې رسول الله ورځ نه اور درس تقریر وکي وی ویل یا معاشر النساء ای زنانو د جهنم د اور نظام بچ کئ اکثر اهل ماته سوري د جهنم کې پرته وي زینب رضی الله عنها خپل سره واخ سب درې مسجد ته پوسو کې راغه بي وا شرط روانه وي اتقرب بها الى الله ورسوله وي زه په دې باندې الله رسول الله ځان نږدې کوم په جهاد باندې سره نږدې کیږي اخلاص باندې نږدې کیږي مانزه باندې زکات باندې ایمان په ملائکو ایمان په کتابونو عمل صالح نو ویل شندا چندري پر به د سورته یو سورته د ویلې چې لکه دی ابو سفیان کومه قافله را روانه کړې و په دې کې 50 زر دینار و او زر وکان و نو چې دومره قوي شنده تاسو را وې دومره قوي ما د تجارت قافله ستاسو خوا لراله نو اوس هم خامنګ له چندې راکې چې د محمد مقابله به وکړو عليه الصلاه والسلام دا ترغیب ورکی یا دویم دا منه چې دې څومره مال ګټل دی هغه سرمایه ستاسو ګټه زمونږ نو تقریبا 50 ار دینار یو دینار ګټل او 50 ار دینار و قران کې الله فرمایي دوی به د مالونو خرج کې به بروس اور باندې افسوس اور مانی او دلیل به دې باندې چې کله د اسلام په مقابل کې وسړې مال خرج کوي یا دا په خپل کافر دی یا کافر له نږدې دی بلکې د اسلام په تایید کې مال لګول پکار دی چندې راځم کړه دیمه طریقه دا وکړه اعلانو له لګول په محلوک حتی تر دې پورې اتحامل اخر په خپل عمرو بن عاصم راغی ابو سفیان راغی او تقریر وکړي چې لکه دا محمد پیدا شوی دی موږ وجنی راځي د په خلاف باندې شو لکر کې شو کوجه اسد ختم د دوی د ملګری د مدینې نه شي جارو کو چې د میدان موږ له صفاش ایو سره خبره هم الله جدا خډه راکړه تقریبا درې سره جنگیرین تیار کړه درې سره وخانه ځکه د ار جنگیری سره خپل وکړو 200 اسونه وسو زغری او 50 سره دیناره اسونه ځان سره سره روان کړو چې سړی نشي په وکانو سواره و دا را روان شو دریم کار داو کې چې ابو عزه الشاعر په نامه باندې یو شاعر واغله د شی ویل ابو سفیان ویته پر قوم کې د قوم کې د جذباتي اشعار او تقریرونه وکا چې دا ټول راجیک شو د محمد په خلاف ودرو علیه السلام چې انتقام والی هغه ډېر مکرام انسانو رسول الله په بدر کې ولې خوشی کړي مو د الله درزه لپاره خوشی کړي مکه له لاړو برید ته اول ویل په خپل چاله خیر عالم محمد نبی غب ورکه عليه السلام هغه دغه سره مسافر فنامه باندې بل شاعر د ملګری کړو تقریر نو شروع شو غزوانان راواته ارال دا سړی به رب العالمین محمد رسول الله په قید کې ورکی وی ویل اې الله نبی بل ورته خوش کړم دا ورته زما سره احسان وکا د الله نبی ورته ویل چې مؤمن انسان دی یو سړي نه ذکر دی چې کېږي نه ملګرو چې سره نه قلم کوي یو کرچا سره دوکا وکړه په یو ځکه غداری وکړه به په د اعتماد مکو چې دا زما ملګری شي قسمونه او قرانونه دی کوي کنه هیڅ اعتبار ودشته نه د رسول الله په حدیث کې موږ له تاسو یو ادب پروت دی تربیت پروت دی د رسول الله سیرت څه معنی ده د اسلام دین او زمونږه د ژوند یو قانون هر عمل هر طریقه کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو قانون موږ له خدای شوی دی هغه اوجلو تقریبا 15 زنانه ځان سره واخستي خزي دا خزي ولې راوخستي یو وجه علماء دا ذکر کړی دا وې د غیرت اقوال به د خپل کسانو لري فوجیانو لو قانون دار چې کله زنانه سړي غیرت ورکړي هغه به جنگ کوي او موږ لږه پوره غیرت ور دا پروت چې کله د کفر لورا هغه د اسلام په خلاف باندې راوځي نو حق نو جوان شي هغه ځان لوي چې لکه زما ډیره قوي باډي ده او زه ډیره قوي تجارتونه کوم او زه ډیره قوي ځوان یم ته دی وخت کې د اسلام په تایید کې ودرېږي نه نو دا به د شرم او بغیرتۍ خبره ده دا زنانه په دې باندې وروتي چې موږ له بګه دا غیرت پروت د کافر لور دی د کفر لور دی هغه د کفر په تایید کې ودرېږي او د خو د قوي ځوان چې د مؤمن په مقابل کې ودرېږي به دومره زور استعمالي چې وژني لیکن د اسلام په تایید کې به نه ودرېږي دا افسوس پکار دی سړی دا دویم د دې وجنه چې زنانه کله د سړی سره په وجه کې پاتې شو بچي تر څو پوري چې د خلاص کړي نه نو اخري سره پورې سړی به جنگي درغه جنگي تکتیکو او بل اشعار ورته ویلي ودا مساج کړه روان شول محمد رسول الله خپل کسانو اطلاع را ورسوله عباس رضی الله عنه ورته ویلي د ورته خط کې ویلي چې رسول الله دا کار وشو دا وشو دا ودا من غفار د قبلین یو ځوان لوي ویل دا خط رسول الله ورسو ځان رسوا تقریبا د مکې نه مدینه پورې وسو نیم سو کیلومتر مسافه چې رسول الله اتو ورځې دا خپل والده تشبو کې درې ورځو د شاسوار دا قطع کړ په درې ورځو کې دومره به تا دې باندې راغی دلیل له بده باندې چې د اسلام رهبر د مجاهدونو امر هغه باید د ساده او د غفلت کې واقع نشي بیداری د دشمن په هر حرکت باندې باید وکړي بیداری د شي کېږي د شي به وشي به زه طریقه کار ده دا ورته راغله ته پوښتنه سړی وکي چې محمد صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې دی خلکو ورته ویل ودا چې مجر قباء کې ان شاء الله فضایل په خپل ځبان درې چې مجر قباء څومره فضایل لري رسول الله فرمایي چې دوه رکعات موږ په دې کې وشل کې انسان چې بستا عمره وکي عمره دا فضایل کې ولې دومره ثواب دي څنګه لري خپل ځای ان شاء الله به دې خبره ده د الله نبی ته ناسو قاصد ورته راغی او خدای ورته وړاندې کې ودا والا نتیجه ته دارو وتل کته چیرته په دار حرب کې دی مسلمان امیر په امر باندې پاتې کیږي نو ان شاء الله تعالی ممانعت نه عباس ته پاتې شوی دی د امیر او د مجاهد او د قائد په امر باندې اقا انسان له تاوان دي شغه بغیر د امیر نه پاتې کیږي چراغ خط وکړو خط خو په خپل نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل نو شغلی ویل او بین ابن کعب له ویتی وای د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کمالو چې تعلیم ولا نو کمالی کتاب راوړی دی ابن کثیر لګي د بل چا لپاره نه تعلیمي به تعلیمي دا نقصان دی محمد رسول الله لپاره کمال دی وجه دا ده چې لکه چرته مدرسو مکتب ویلین د جامع قران راوړلو کدا چرته تعلیم والے د خلکو په دماغ کې بدا خبره پرته وي چې دا خو په خانه تعلیم تعلیم والا دی اعجاز قران به ثابت دونه به دا خبره چې رسول الله په اخر وخت کې دا مسله زده کړې دا کنه تعلیم کړي کنه دې کړي مسند عبد الرزاق ابن ابي شيبه کې به دا روایت موجود دي چې رسول الله تر وفات پورې به زده کړې نه و دا رسول الله کمال او دغه امتیاز او به ابن کعب له هول ولا او به ابن کعب دا محمد رسول الله ناشنا صحابي دي قاری د قران مو کاتب مو رسول الله ورته ابو المنذر لقب ورکړو او سید الانصار عمر رضی الله عنه ورته نوم کې خدای ابو الطفیل سید المسلمین یو ورځ الله نبی ورته ویلې لم یکن دا سورته ورته ویلې چې دا مال تلاوت کا وی ویلې یا رسول الله دا قران په تابه نازل او زه په تابه تلاوت کوم دا قشه مال دا خبر الله کړی دا وزمانو می اخسته دی او په بکا بکا ان شدید ډېر سخت وژړل چې رب العالمین زمانو مو اخسو انتهایی کمالی سړی تقریبا د اتل سنت نه درشه 15 درشه دي سنه کې دا وپات شوی دی یو سلسله شپه حدیث ټول نقل لې هغه ورته ویلې چې درې زره کسان مخالفین را روان دي او درې زره وخانه وسو د زغره والا 200 اسونه 50 زره دینار ور سره پیسې دي تاسو په مقابل کې اراده لري چې جنگ سره وګي خو هم تاسو نور څه کوي د الله نبی او ابن کعب له ویلې باس وی خبره ځان سره مانت والا چاله ونه وای دلیل له بده باندې چې رسول الله په دې عمل کې موږ له دا تربیت راغی چې لوی دشمن روان دی او قوي مسله ده ملګرو کې بور خطا نه غړای چې لکه راغله او دقه دی او ګیروګو دې مقابله به څنګه کې باز انسان کې تسلسلي ودا خبره امانت کا لړ قومندانان راجم کړ سعد ابن معاذ او سید سعد ابن عماده عباده چې د څه پروګرام دی دشمن اراده لري چې موږ مقابله وکړي څه وکړو سعد رضی الله عنه ورته ویل سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ او اسید سے وی ویل یا رسول الله الله بس کو مکه په دې کې ان شاء الله زمنګ ته اې دې منګه بل الله خیر راکې هیڅ تشویش پکار نه دی رسول الله ډیر د استقامت ولا انسان خو الله دې قوي قوي ملګری ورکړي حدیث کې درجه په انسانانو کې الله وکړه ته مال دا خاص کړو ویل کده قدر الله ذل حلیفه الاخیر ډاله شپږ مله مدینه نه وړاندې وادي عقيده الاخير لاله ذات اليمين خو لاله عينين ولا قوه چې دیجل لاله د احد د خوا په خوا کې دوی پړاوالو ونیو دلته کې می ډیره برابر کړي هغه د جنگ د رسو نه و چې طریقې عملیات هغه مخه مخ کارو ډیر سخت کارو ورسره ان شاء الله راځي د محمد رسول الله تشکیل چې رسول الله څومره لوی درشي او څومره لوی جنرال لري کوم تشکیل چې د کړه تر قیامت پورې به یو جنرال د تشکیل برابر نه کی دا کوم ملګری چې برابر کړی دی دفاعي کسان څنګه کې نه ولې تعرض ولا څنګه نه ولې د اعلان میدان کې کوم پراتري داخله کا ترسود ولا دا ټول حیران بشي چې رسول الله سره کوم نشه کمالو څنګه نشه کمالي نقشه جوړه کړې ده وې چې دا رال نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری درې تقسیمه کړه یو تقسیم دا کړ چې هغه لوي چې لکه تاسو بری بازارونو کې ګرځي چې ناڅاپي عملیات ونه کی دویم تشکیل دا برابر کې د مدینه د کندهونو کې چې دې ځای کې نه او دریمه سعد ابن عباده سعد ابن معاذ اسید رضی الله تعالی عنهما د په خپل ځامن څوکیداران او پیراداران کړه مسلح فوج دلیل به دې باندې چې پیره سنت طریقه ده مجاهدینو او چې هغه سره اسلحه می بیا عمر رضی الله عنه دا پیره کې دا ابوبکر صاحب لم کې دا ارد مسلمان امیر لبه دا پیره وش دا خبره غلطه راځي ته اسلحه ګرځي د خلکو په دماغ کې دهشتګر غني معلومیږي چې لکه اسلحه له ضرورت دی په الله توکل کمزوري دي او به چې مولا سره چرته سحر واخسته کله شو کو پر واخسته تمانچه د خلکو په دماغ کې خډیر بل معرفي شي دا چې لکه مولا تر سره سکار دي کار مې ذکر چې محمد رسول الله استعمال کړی دا ابو بکر استعمال کړی عمر استعمال کړی وغیرہ دا سنت طریقه ده ځان سره ساتل بکار دی استعمالول بکار دی نو دا اسی یو کفري نظر دی چې مسلمانانو به دماغ کې دا خبره ورته نه کړې ده چې مولا دې اسهان استعمال یو غیر ځان سره ګرځي او مسلمانانو له سکار ده توکل خلاف دی فلان او فلان شپږمه طریقه دا وشوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جمعې ورځ و مرګ راځه مکړه وی ویلې ویلې کدا خلک په دینه باندې راغلي څه چلو څه مسله وکړو خو زما خپل نظر دا دی ک جنگ من کو په داخله مدینه کې من پاتې شو په دې کنجونه کې ورته مونږ کینو زنانه د بار چتون لوخي چې هغه د کانو گزارونه کوي دی ورته ویلې کراتل نو د شي طریقه به او کچرته نه راتل زموږ اخو به دوی ډیره خرچي به کی خوراکونه به کیږي د درې سره کسانو ډوډۍ برابر ولا او به د تقسیمول خپل تنګي وو بوزي لاړ بش اسد الله حمزه رضی الله عنه د محمد رسول الله رضی الله عنه کاکه مو هغه بشراغه ویل یا رسول الله وی به به دشمنان دا و چې دا بوزدل دي به غیرت لري زماره پر رب العالمین باندې قسم خاص کر اغه نوجوانان چې هغه بدر کې حاضر نه و زبر ډوډۍ ونه خورم تر څو پر شي دشمنان سره مخه مخ میدان کې جنگ ونه کو بعض قیدین دا ډوډۍ خوري نه الکه پلاني قیدی چې هغه د احتساب کړ زبر ډوډۍ نه خورم او دا د حمزه رضی الله عنه عمل دی دا سنت طریقه ده وی ویل تر څو پر شي دوی سره په میدان د جنگ کې لاندې وته نو مزه ډوړې نه خورم بای صحابه ویل یا رسول الله قسم په الله موږ خپل بیبيان لور نږدې نشو تر څو پر شي میدان د جنگ لور نشو هغه د هغه جن راځي موږ پسې مصالح فوجین دی راولي او موږ دلته را مسله کو اې دې ملګرو دا مقصد نه و چې محمد رسول الله دا خبره رد شي بلکې نظر ارچا پیش کولو د جمعې ورځ وا رسول الله خطبه ورکړه کمالي خطبه وا چې یو د مجاهدینو وا او بل د مجاهدینو امیر چې محمد صلی الله علیه وسلم او بل ناشته حالات د خطبه کې بچوم رزورو ترغیب ورکړي جهاد لا وې د جمعې مونږ چې کله وکړ نه وته چې کور له نه وته ابو بکر سیمه بس ورغه عمر رضی الله عنه بس ورغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه زغره واچولې دلیل په دې باندې چې دا کومه جامه عربان د اوسنۍ استعمالي په دې کې به جنگ کیږي نه د زموږ اوسنۍ ځواني جامې چې دې کې به جنگ کیږي جنگي جامه د دوه زغره واچولې موږ دا تربیت راګې چې ایزما ملګرو که تاسو شرط میدان د جنگ لږه اسباب استعمالوي دا ګوره توکل منافات نه دي ځکه توکل قرطبي د شي معنا کړی دا تفیز الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره اسباب به استعمال کې نور به الله له وسپاره چې دا الله زما تربيت کوي دا خبره غلطه ده چې الله رازق دی قرار په دې کونج کې نه مال بډوړې را غورځي الله رازق دی الله زمون کومه کونه کې بس مونږ بدیږي کې ناشو نه سي هي استعمالو نه ټریننګ کې استعمالو نه مرګري میدان د جنگ له بوزن نه دا کارونه به ته وکی نور به پری دی رب العالمین په برکات اچي ټول اعتماد باندې اسلحه باندې وینا حدیث کې راځي محمد رسول الله دوره زغره واچولې زغره دا معنا چې دا د بدن باندې یو قسم تشه ور واچولې شي دشمن که څومره گزارونه تا باندې کوي استعمالېږي نه او که ارڅ څومره دغه شي قوي ضربه ته نه رسیږي د اوس باندې خلیم واچوله او تورې غاړې لواچوله محمد رسول الله پټګي وتړلو د پټګي د یو جانب شو د دیګری لاندې شراتاو کی په دې کې فطر وته اسی ته سوچ کو چې څومره مزیدار شکل دوز غری چولې او محمد رسول الله د خپل تور غاړه لا شولې ده او به پټګي والے دی او به پټګي د یو جانب چې دی به دی زن لاندې سره تاو کړي ابو بکر په دې کې فطر وته عمر رضی الله عنه وروته پر مجاهدینو باندې رالل یو مزیدار نقشه د مجاهدینو امام وروته سعد بن عباده او سعد بن معاذ او سید رضی الله عنه ملګرو لوي شي ګورای د الله پر رسول باندې زور وکي هغه وختل چې په مدینه کې جنگ وکاو تاسو ویل شي زو خو نظر د الله نبی لړاله وی یا رسول الله چې څه خبره تکه مکه شان به مونږ کوو کو غاړي په مدینه کې جنگ کو باندې ځګي کو د الله نبی وی والله قسم په الله هیڅ نبی له دا مناسب نه دي چې غره استهر اوالي او غره به بیرته وګرځي تر څو پر شي میدان جنگ لوته نه دیګه دوه خبرې وروته یو ته دا خبره معلومه شو چې مجاهدین به اسباب اسه استعمالي دویم ته دا خبره معلومه شو چې کله دی یو کار شروع کې جهاد شروع کې به بریدي نه دا ګوره د شکانه چرته مونږ روزه ده روزه دی ونی ولنی مې پر ویشو ملګری شل کما ته وروړي دعوت مې ته کړې دوته ما ته کې jihad او حج دا د شکار دی چې واره به ورګټ شو ور داخل شوي تر اخرې سره کې پر وی پرې دی را کې سپینګری او غیر سپینګری وی رسول الله د شی ویل چې مناسب پیغمبر لند شغله او کار شروع کې ساده راول به ریکی دي چې کله دې تور را واخصه کلشنکوف دې را واخصه مګر چې شهید شوی نه وي او یا اسلامي خلافت راغلی نه پرې دی بینه که اسلامي خلافت په دې ځای کې راغی بل ځله بزان رسي ځکه په اسلام کې دا سرحد ته د حدودو حدود او بریدونه بریدونه نشه ملګری را روان شو د رسول الله ملګری و نو هم د شکار وشو د مازیګر منځ نه وروسته تشکیل ورکړي زر مجاهدین دي زر او په دې کې تقریبا سل زغره والا دي اسونه شته کني چې په دې کې دوه قول دي ظاهر قول دا چې اسونه مسونه نشته را روان شول درې قطې برابر کړې یو قطه المجاهد مهاجرین د مهاجرینو قطعه دغه مشر چې د مصعب ابن عمر العبدری اغله جنډه پلاس کې ورکړه اداره سره والا دویم د اوسینو قطعه دغه مشر اسید رضی الله تعالی عنہ دی دریم د خزرجانو قطا اې دې مشر خباب المنذر رضی الله عنه دار روان شو د رسول الله اهتمام له وسګورا چې کله په دلاره باندې راتېریدل مخله حدیث کې راځي ډیر یو وسلواله او په دې اسیه باندې زګا مشتمله قطا پرته و دي يهودو دا مخله لاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام لوي ویلي ملګری ورته ویل چې موږ تاسو په تایید کې ودرې وې دي مکه مشکان سره جنگ کوو اې دې خضر جان سره څنګه ډیوالي وروري دا د الله نبی دې ملګرو له ویلې دې خلکو اسلام راوړې کني دراوړې و نه دراوړې وېزه دا کار اچرته نه کومه چې یو کافر انسان ځان سره په تایید کواله او مشرک دی وامه ته که اهل کتاب خو کافر هغه کله مکه مشرکان مشرکان دي زبر خالص مجاهدینو باندې دا دلیل نه بده باندې چې د کافر نه به نظامی کومک نشه کستلې دغه د پوجینه چې د سوپر ځان سره په دې خط کې شریک اما اسلحه هغه کافر نه تغفتل شي د یو کافر سره لاندې وتی بل کافر نه اسلحه طلب کول شي دغه په مقابل کې وجنګيږي وجه داوا چې محمد رسول الله د قشن د يهود نه زغری طلب کړي وېزغری موږ لرا کوي لیکن نظامی کسان موږ لرا کوي ما پوجن چې موږ په پوجن کې راګټ شي ترڅو په داخل کې کودتا ونی شي دا ته دا معلومه شو چې مسلمانان به چرته د کافرو بوجن ځان لنه راغواړي چې تر څو پرې زمونږ تایید او دفاع کې دي چې امدغه خره دومره په سره تخریب وکي چې هغه د دشمن سره مخامخ جګړه کې موږ پیدا کیږي نه مګر په مدینه کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د يهودو له ویلو چې زمونږ سره شریکيږي موږ ګرځا کومه ساحه چې تاسو دې دفاع وکړي دا در باندې در پاتې شو ودا ملګری د شهر روان و اتمه په کدا وشوا چې شیخان په نامه باندې علاقه او شیخان اغه جلا نبی کریم علیه الصلاه والسلام مقام را ورسید مقام مونږ هم دلته وکید ما خوستن مونږ هم دلته وکید شپه هم دلته رااله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تربیت لګور ملګرو لوي یو 50 کسان راواله چې د فوج نګر شاپیره ګرځي دفاع وکړي د شنه موږ سړی راغلی و دی جلا غفلت کې پاتې نشو دشمن په موږ باندې عملیات ونه کړي هغه 50 کسان دغه قطعه مشر شي محمد ابن مسلمه دا رکاب بن اشرف د ترزي او کله چې باغه باندې عملیات کول نو هغه څو کسان مجاهدین ځان سره خشي او ابو عبس حارث ابن عمرو ابو نعيله او دا د مشر کې او د خپل ځان د پاره څوکیدار مقرر کې زکوان ابن عبد قیس د ځان د پاره مقرر کړ چې دوی پیار کوي دا مسله کېدله کېدله چې کله سبا له نږدې حالات وشو نو یو دوه کار وشول چې سبا نور داخلي کی یو کار دا چې محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې ما خوب ولیدو د خوب نقشه دا ده یو په دې کې بقره غوا ده تصبح حلاله شو دوی ما د تور اواز چې کله مې سره اوچته ولا د مخ کې سره پرې وته کندم شو درې مو د شو مضبوطه صغر وا چې په دې کې ما خپل لاس وردن نه کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي ویلي وې دا غوا چې الاله شوې دي دا مقصد دی چې زمونږ به باسي ملګری شهیدان کیږي اوې کسان دویم چې دا توره ما کړ راواخه چې د تورې د اثر کې چې کندمواله راغې زما د خاندان نه به یو کس شهید کیږي سید الشهدا اسد الله د ټولو شاسوارانو مجاهدینو امیر لوی پهلوان حمزه رضی الله تعالی عنہ دا کې شهید شو ورس ان شاء الله د اخر شهادت مسله ځان لراځي دریم دا مضبوط اصغر و چې په دې کې ما خپل لاس وردن نه کې معنا دا مدینه ده دې مدینه کې ور داخلو کې به دشمن په موږ باندې عملیات نه کوي ایوی دا کارو دلیل په دې باندې چې حدیث کې مرزي رسول الله فرمایي کړه سړي له خدا د عالم الامثال نبی سړي له کړه کړه دا خوبونه ورزي د الله نبی فرمایي رښتینی خوبونه چې هغه پېښمه وخت لا تصل الا حبيبا او لبيبا هر چا له خوب وایم نه دا نه مرغه په پخه کې رېدې شي ژوند کړی شوی چې کم تعبیر دوی کې سړي باندې راپریوځي بلکې دا هغه چانه په تعبیر غواړي چې یا ستا دوست دی او یا د خو په تعبیر باندې پوهه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام اول تعبیر وکي به د قشن ابوبکر تکړه سړی و به عمر شپ تکړه و به محمد ابن سیرین شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کم انسان د قران او سنت سره ډیر مهارت لري دا تعبیرونه د علم الله غل ور نصیب کوي یو خدای تعبیر رویه دا کوم کتاب بازار کې خرڅ کړی شوی دی شیعه لیکل دی یو راوی دغه پکې دی شیعه دی اې دی وجنه په دې اعتماد زیات پکار نه دی تعتیر المنام په تعبیر المنام د درغنی دا کتاب ځان لا خپل پکار دی یوسف علیه السلام دا معجزه رب العالمین ورکړې و نو دا خو مسله شو دویمه تحقیق وکي ملګری ګورو په دې زمانه ورسي ته ور داخل کو ګر چې دې دې ور دیو کنه دې هم دا په ورسي او په ورسي او په ورسي دا رسول الله سنت خلاف عمل کوي کسانو ګوره د تکتیک ولا خلک د شي برابر کړي چې هغه جنگ ولا دي دي په دې صحنه کې دا جنگیدل شي نه الکه دا په دې کې به د وتلو ولا دي نه دي کور شو دې لپاره به دې په لاسو راتلې شي نشي راتلې دا ټول مسله برابر ور پکار دي نو چې وای کاته په مجاهدینو کې یو څوارلس ماشومان راغلي دي عبد الله ابن عمر پکې راغلي دي اسامه ابن زید پکې راغلي دي اسید ابن زهیر پکې راغلي دي زید ابن حارثه پکې راغلي الانصاری زید ابن ارقم پکې راغلي دي زید ابن ثابت پکې راغلي دي عمرو ابن حزم پکې راغلي دي ابو سعید خدری پکې راغلي دي رافع ابن خدیج پکې راغلي دي سمره ابن جندب پکې راغلي دي ټول کښان صحابه دي جدا کول جدا کول خدایو پکې ډېر کښرو رافع ابن خدیج رسول الله ورته وځه تمسا هغه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم الحاح وکي وما کیو کماندار چې ډیر سخت نه خولم ما چې کله دشمن دې برید لاندې ونه به معنا بشکیږي نه د الله نبی ورته هم دسره به آو یو نه کې ورته به ځای کې کوي دي لکه نه گزار ورکه ګونډه ورته ما تکړه تړه کې ورنه وسو وی وشتا ورازا نبی کریم علیه السلام حدیث بخاری کې راځي چې هغه بخښ وشتل ملګری به نه کولی د شنه چې دشمن دلته دا چې ډاس وکی سره ټیټ نیولې په دې طرف مرمه لاړ شي د شي خلک چې سنتي بچکیږي نه وې تر ازا سمره نو جند ورته امام بوزه ځان سره وې ته خو بالکل وړي کې وې یا رسول الله ما کې دا کمال دی زه شکل شل په غیږ باندې ورشم چې سملولې مې نه پرې ده مې نه د الله نبی سمره ابن جندب له ویلو رافی ابن خدیج له وېزما په مخ کې د زر مجاهدین دي په دې کې خو عبد الله ابن ابي ابن سلول سره د څو کسانو به وته دا ټول ملګری د ټول ملګرو په وړاندې باندې پخې غواړل وکړه چې پخې غواړي ورل نو غاړه چې ورنه خسته د جرافی ابن خدیج په دې وخت کې ورته ویل شرورا ته خو نبی کریم علیه السلام ځان له انتخاب کړی د الله له حاصل کمال ځان سم لوا زه پوهیږم چې مرا سملای خو که اوس ته ځان سملای نو زموږ میدان دی جنگ لړ شم کې ورسې به نه پرې دی ودا وخت کې چې کله ورغاړې وته نو رابې ابن خدیجه د ځان سملو اغله تم رازات او داغه کله کول دا ګور سنت طریقه راځه ټوکی نه دی بعضی خلک دارغه کې چې دا بد غني نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل د کافر سره غیږه واله ورکانه په نامه باندې وو وته د الله نبی وی او په غیږه راشه حدیث کې رسول الله ورکتش چیم لو ایسه ایمان راو یو بل چې کافر چې په سرمن باندې بکفه کې خدا تر څو پر دغه سرمن چې کښ وا هغه خپلان چې او پاتې ونور سرمن بوش کېدا رسول الله بغیر باندې ورغه به ورغه به خو عنادي سره وسط کراغه ایمان به رانه وړو دې چې پر دا خبره وکړه ان شاء الله قرار ور چې پر ژوندونه به عبد الله ابن ابي بن سلول دغه واپس کېدل به په بل چا شبه کې د ژوند باقی به میدان د جنگ او آخر کې به صحابه ول لک شهادتونه د غین ورسره به مجاهدینو فتح او غلبه رب العالمین د محمد رسول الله تعالی دریم او تاسو له نصیب کی الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین سبا ان شاء الله د وشتنګي کې التر شوی دینی اجتماع سبا مازیګر مازنه شریکیدون کړه نو د الله درزه پر ملګری په کې برخواله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه